زما نهایت عزتمندو مشرانو کشرانو علماء کرام طلباء ازام د دې کلی اوریدونکو عوام ورونو پدې جمعات کې پدې کلی کې راجم کېدل د الله رب العزت د کتاب د اختتام په سلسله کې الہ العالمین دی د هغه رونو بایګانو په عمر کې په مال حال کې خیر برکت واچي کوم خلکو چې دا پروګرام شروع کړو ابتدای کړو جوړ کړو او ادا الله رب العزت دربار کې سوال دی چې زمارور مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب الله رب العزت دی نورم داغوی سایه کوشش علم او عمل کې خیر او برکت واچي هغه د منډه ترلا د الله د کتاب درس په غرمه کې چې خلک خوبونه کوي د ګرمینا فریادونه کې استاسو د کلی ته محلې ته بلا لالچا بغیر د اوټنا بغیر د نوټنا صرف په دې مقصد باندې چې اورز را روانه ده الله وا د علماونا د غوی د علم متعلق سوال کوي د عوامنا با د غوی د اوریدلو متعلق سوال کوي شاید د الله په کور کې ناس یو د الله کتاب مخه تلې چې دا ټول خلق دا گواہی ورکړي چې الٰه العالمین مونږ به اوریدل ستاد کتاب چغه بشوروي ماسپخیم نا ماخام پوري پچا به بجلی لاړه پکی با بن شو تاسو تما داعی را لګلې او بشیر نذیر راغلې او د حق داعی راغلې او یو عالم راغلې او اغل سو ورتل یا نو ورتل چې سمرا داغه علم او په خپل علم متعلق اغه تاسو اصلاح لټول لا بیکلی کې چا سره ذاتیات نو پښتو انکو نوا پوله پټه شریک نو صرف په دې نیت لګیاو چې الله زمان رضا شي زما دې رونو نه رضا شي صحیح ده مریض چې هغه په اپریشن خپکیږي لته ټکې ډاکټر ته کنځلې کوي بدر دی وای خیرخوا ډاکټر هغه چې هغه د مریض بدر د تنګوري دغه علاج شروع وي نو هغه خپل ډیوټي ادا کړه ذمہواری په دې کلی باندې پریوتا اے اوریدونکو تاسو د الله د کتاب څومره قدر کړو تاسو تما یو نظام حیات را لګلو دستور حیات راغله او د زندګۍ د تیرولو قانون مارا لګله او تاسو داغه سمره قدر کړی نو زنویم هر یو انسان دی خپل ځان سره په دې باندې سوچو کی چې موږ څه کړی دی او زمونږ جواب به سبا الله تسوی څنګه چې مونږه دلته کې دا ناس ته یقیني ده د الله په دربار کې پیش کېدل زمونږ یقیني دي یو سړی منی هغه دې په دې نیت اومني چې زبر الله مخه ته ورزم د الله کتابو الله استاد وجنه منلې او دانو چې پلان کې مولا وای چې را د خړې خسړې دی مفتی صاحب خوشاله شي پلان کې خوشاله شي پلان کې خوشاله شي یو سړی مخالفت کوي زمارو را هغه د ځان سره سوچو کی چې زه الله په دربار کې سبا او درېګما الله سره به زما مکالمه کیږي الله به زمانه تپوس کوي دا کتاب دا صرف د مفتی صاحب کتاب نو دا کتاب دا د اشاعت کتاب نو دا کتاب د یو خاص جماعت کتاب نو دا کتاب الله رب العزت د هر چا د پار را لګلو ټول دنیا د پار را لګلو انس او جن د پار را لګلو او پدې کې د نسل فرق د قام قبيله فرق او په دې کې د زبانونو د لسانونو فرق نو دغه ذمہواری چې کوم دوی ادا کړلا دغه ذمہواری نبی عليه الصلاة والسلام په مکه کې د نن سوار لسو کال مخ کې د دینه مړان دی چې مختلف اعتراضونه شروع د یو بل طرف نه د ګټو گزارونه شروع بد رد شروع وی نبی علیہ الصلات والسلام په دې مجبور شو چې هغه د مکی نه بار شو طائف ته لاړې طائف ته چې کله د مشرانو ته دعوت د قران پیش کو د منلو په ځای باندې هغه ځوانانو تلاسو کې ګټه ورکړې وی ورشي او دا سړی ولې د خپل کلی نه بار گئی نبی علیہ الصلات والسلام د عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها تپوس کړي د الله رسول د احد په جنگ کې تا ته سخت تکلیفونه رسیدلیو آیا د دینه زیاته سخت پتا باندې چرته راغلی دا نبی علیہ السلام فرمای عائشه رضی الله تعالی عنها ما ته ستاد قوم نو دومره تکلیفونه رسیدلی دي چې د احد څخه تکلیفو نبی علیہ الصلات والسلام هم دردولیو خو نوح علیہ السلام او د نبی علیہ الصلات والسلام فرق داو چې نوح علیہ السلام کله انتهایی پریشان شو او دې حد ته خبره اور رسیدله چې دیو بیمار بیمار پرسې لاله بیگا بیانو مولانا شازمین صاحب هم دا خبره ذکر کړې و دیو بیمار بیمار پرسې تلاله هغه بیمار خپل بچو ته وای بچو دا بوډا او پیجنای خیال کوي ګوره د خبره چرته اونه منی یو بل مشر سړی سره په وګبانه ماشوم ناس دی پلار د په سلام کلام کو خبره اتره او شوي هغه مشر هغه ماشوم ته وای بچیا زب مړیم یا بجوندیم خیال کوا د دې بوډا خبره اونه منی هغه بابا جی مال کوس کا چې د اوګینه کوس کو لخت رواغستلا فشج راسه د نوح علیه الصلاۃ والسلام سره په لخت باندې وه هغه نه ویني روان شوې هم دا حدیثو کیف یفلح القوم شج راس نبیهم څنګه به هغه قوم کامیاب شي چې هغه د خپل نبی سر زخمی کو هغه نه ویني روان کړي چې کله د نوح علیه السلام صبر هغه انتها ته ورسېدو نو نوح علیہ الصلات والسلام دا الله رب العزت په دربار کې سوال کوي او الله رب العزت نا دعا غواړي نوح علیہ الصلات والسلام سوئی وی رب لا تزرو علی الارض من الكافرین دیارا هر کلا چې نوح علیہ السلام د قوم په اصلاح باندې ستړ شو څنګه اصلاح د شپې بیانونه نو د ورځې بیانونه پټ پټ دعوتونه نو په جهر باندې دعوتونه ځان لا دعوتو په غنو کې دعوتونه لکه څنګه چې د الله رب العزت کتاب ذکر کړي نوح علیہ الصلات والسلام وقال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا الله زه خو په دین یت باندې لګیاو ما چې اسلام خیر به د دوی په جولې کې پریوزي الله د دوی آخرت به جوړ شي الله د دوی هغه زلالت او گمراهي سیوا کیږي فلم یزدهم دعائی الا فرارا اے الله زما بلنې دوی لرا د تیختنا سیوا بل سو سیوا نکړل تیخ تیخ ته سیوا شو استاد دیننا ثم انی دعوتهم جهارا ای الله چې کله غوګونو کې ګوت کې خوده بیا ما خپل ډیوټی نه پرخي الله ز پچو لګیا شوم شاید چې یو انسان په غوږ کې ګوتا اخدا خو زما د چغه आवाज د غوګونو تورسیږي ثم انی دعوتهم جهارا ای الله ز بیا پچو باندې دوی تعالی گیا شوم الله ماته بل څه مطالبه نه دکړي الله ستا طرف ته می خلق بللې ای زما قومه استغفروا ربکم انه کان غفارا ای زما قومه د الله نه بخنو غړی که هر سمرا ناروا شوی هر سمرا نافرمانی شوی هر سمرا دشمنی دی د الله رب العزت سره کړی دا باز آ باز آ اے قوما الله بخون کې دا الله نه بخنو غړی زدو انات پرې دی دشمنی د حق پرستو پرې دی دغه دعوت ننم شروع دی اے زمارونو اوریدونکو سمره خلکو او ذهن ته او سمره خلکو وخت چې دا आवाज رسی خپل گریوان کې سوچو کې زدو انات پرې دی د دې جماعت د چا سره دشمنی نشته د دې جماعت تاسو نه د اوټ مطالبه نشته د دې جماعت او د دې دایانو تاسو نه پیسې چاندې غوښتل نشته لري صرف دغه مطالبه را استغفروا ربکم انه کان غفارا اے زمونږه قومه څنګه چې نوح علی السلام ویلو موږ هم دغه چغو اے زما قومه اے زمونږه مسلمانانو ورونو استغفروا ربکم انه کان غفارا چا چې د الله کتاب اورېدلې بیا هم هغه په ذهن کې په ځل کې سه اعتراضونه پراته دي راشي تاسو کې حل کوي دا غي سره سره حق معلوم شه دي بیا په ضد باندې اولاد دي استغفروا ربکم انه کان غفارا مکوې د حق مقابله مکوې زدو عنایت پرې دی انه کان غفارا یقینا الله بخون کې دا الله کتاب ته واپس شي یورسل السما علیکم مدرارا اے زما قوم الله با پتا سبانه باران نس د ضرورت مطابق رو لګي مدرارا د ضرورت مطابق باران نبوي داسې بنوي چې کله داسې قات سالي وي چې ګنه بالکل فصلونه ختم شي او داسې بم نوي چې د حد نه سوا بارانونه شروع شي سیلابونه راشي مدرارا تاسو د ضرورت مطابق یا زما نه طواف شروع کوي یا زما لاسونه خپل کوي یا زما خپې خپل کوي ما خدا نه دی ویلې چې زما تعظیم کوي او زما بڑای بیان کوي اومنه نه نه دا دعوت دې زما مالکم لا ترجون لله وقارا اے قوم دا الله د بڑای عقیدو ساتي الله لوی دی الله د هر سن لوی دی الله چې سکی هغه کول شي مخلوق چې سغواړي هغه نشي کوله وقد خلقکم اطوارا پخپلا دین منل سکے چې څوک دین بیان نه هغه ته پولی تړي هغه ته بندونه جوړي د نوح علی السلام دغه خلکو ته خیره کړی وی الله چې نه منی ما مسله بیان کلا رب لا تزر مونږم وای اے قوم د الله نه بخنو غړی الله ته اوجړی زرر الله د بړای مطالبه تاسو نه کو د خپل بړای مطالبه مطالبه مونږ نه کړی بیا هم څوک نه منی د نبی علیہ السلام تعلیمات جداو نبی علیہ السلام بعض موقع کې دام کړی دی اللهم اهلك فلان ابن فلان اللهم اهلك فلان ابن فلان په هر دې کې بدا نه وي چې الله ټول امت وبخي ټول امت کې خو امت اجابت وایا الله امت اجابت وبخي چا چې مسله قبول کړي را ابراهيم عليه السلام تر خپل پلار د بخنه غوښتلو اجازه نه و ولې کافر او مشرک او د کافر مشرک د پاره بخنه غوښتل نشته نبی علیہ الصلات والسلام د بازو د پاره باز وی یره خدای دې صدر بوشت ایمان نصیب کړي الله دې کافر او مرتد د دنیا نه تیر کړي الله دې ته ایمان نه نصیب کړي کته دا اخیری دی دا اخیری نه دی دا نبی علیہ السلام کړي وی هغه ابن اختل نبی علیہ السلام رب بیت الله د پردو د لاندې قتل کړي دا معافي نشته کعب ابن اشرف صحابه نبی علیہ السلام اولګل ورشي دا غسر مال راوړی نبی علیہ السلام هغه د پاره د معافی اعلان نو کړی چې غیواله ما معاف کړي ما معاف کړي نبی علیہ السلام اقتلوه چې کم دې کې اولید او قتل کړي د ایمان نه مقبول لا الله ته نه منظور کله داس موقوا خو لیکن چې کله ابتدایي مراحل د دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ملک الجبال را لې جبريل عليه السلام را لې وای کستا خو غوي په دوی باندې با دا غرنه جوخ کو دوی با پکې زره زره کو دا طائف والا ختم کو نبی علیہ الصلات والسلام هغه ټیم کې دعا کړې وا چې کله به هوشي حالت کې را پریوتو اللهم انی اشکو الیک ذوف قوتی وقلت حیلتی اے الله ته ما ویني چې زما لا څه چل ناراضي د خپل قوم نه د خلاصې دلو د خپل قوم ته د لارې خودلو الله ز کمزورم الله ما تر خپل قوم د هدایت طریقه نه د معلومه چې کله ملک الجبال غصه دی وای غرونه جوختو ما نبی علیہ السلام وینا ولی نبی علیہ السلام لا ستچتای الله رب عزت نو سوال کوي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اے الله د نوح علی السلام جدا سوالو اے الله زما جدا سوال لې نوح علی السلام جلالی پیغمبرو داغه فیصلم صحیح وا د وخت مطابق نه نیم سو کاله اغلز له سوزولیو هغه فیصلم غلط نه وا لیکن ډیرا ډیرا ډیرا بهتره فیصله دا هغه ډیر بهتر نبی وا نبی علیہ السلام وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اے الله زما دې قوم ته هدایت وکي زکه دوی نه پويږي اے الله زما قوم پويږي الله زما قوم ته هدایت وکي مونږم دغه اعلان دی اے زمارون راشد الله نه بخنو غواړي د الله کتاب تکي نه بیا یو سړی په دشمنی کلک دی الله مهد قومي فانهم لا يعلمون کسوک زمون مرګ پسې ګرځي الله مهد قومي فانهم لا يعلمون الله ته ته هدایت کوي دا زمون قوم دې خو نه پويږي او دا مشن او د نبی علی السلام چې کوم نن مشن د اشاعت شروع دی نبی علیہ السلام بغنو ته تو میلو ته تو اعلان وکاو هل من رجل يحملني الى قومي لابلغ كلام ربي فانم قريشا منعوا كلام الله هل من رجل يحملني الى قومه اے خلکو پتا سو کې داسې یو انسان نشته چې ما خپل قوم ته بوزي صدا پاره می بوزي چې زه مشر شم صدا پاره می بوزي چې څه حاصل کم نه لابلغ کلام ربي دې لپاره چې د الله کتاب بیان کم مکه کې زما گزاره ګران ده ولې ګران رزکا فینا قریشن منعو کلام الله قریشو د الله کتاب باندې کړل خو دې مکه کې زما گزاره نکېږي دغه شان د نبی عليه الصلاة والسلام عمر د قران په مشن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مکه پر خدا روان دی په شړه کې روان دی ابن ابي وداع مخل رااله وای ابو بکر عین تريد چرته رواني وې زم مکه کې زما گزاره نکېږي وی وجه صدا وی هغه خلکو د الله کتاب بن کړی دی او د الله رب العزت کتاب چې بن کی پاغه کلی کې زما گزاره نکی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لکه څنګه چې مخکې ناظم سټیج هغه دا خبره ذکر کړله چې ابو بکر صدیق کم مشنو د عمر فاروق کم مشنو د عثمان غنی د علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین کم مشنو اغا د قران سره مینا محبتو په یو لاس کې د الله کتاب نو په بل لاس کې تورا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کانا رجلا بکان عند کتاب الله ډیر جړیدون کې انسانو چې کله د الله کتاب په لوستلو باندې وشورو شو د الله د کتاب دومره پابندو د یو یو حکم انتهایی تابعداري کوونکې د د په باره کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په باره کې علی علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابو بکر صدیق عمر فاروق کانا امام هدا هادیین مهدیین راوینی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کیږي عالم د قران او ډیر پوهه په قران یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات واقع تاسو اورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات شو عمر فاروق تر اوچته کړی دا کچا وی چې نبی علیہ السلام وفات دې زبول سر قلم کم نو ابوبکر صدیق د سنه مقام نراله چې کله نبی علیہ الصلات والسلام اولیدو د سر نه ول صادر اوچت کو فقبل ما بین عینیه تندې مبارک ول خپل کو او ابوبکر صدیق وی لن یجمع الله علیک موتتین زما محبوبا الله پتا دو مرګ نه یو ځکې یو مرګ هغه تا اوسکو بیا بهر راوته عمر فاروق تور تاوي ولار دې په میدان کې صحابه حیران پریشان دي علی المرتضی سر نیولې دې پزما ک باندې ناس دې ابو بکر صدیق عمر ته اجلس کینا عمره او بیان شروع کو د قران دا آیات ولستو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اماتا او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد الا رسول محمد صلی الله علیه وسلم دغه استاد یو دغه د الله رب العزت پیغمبرو دې سه الہ نو چې په د مرګ ناراضي قد خلت من قبله الرسل ددنا مخ کې ګڼ انبیا تیر شوی دي پاوی مرګونه راغلي دي هغه قد خلت دنیا ته خالی شوی دا په هغه زوال راغلي دنیا نه تللی دي اف اما تا او قتل انقلبتم على عقابكم آیا کدیب د چا د لاس نه قتل شو یا په خپل مرګ باندې مړ شو نو تاسو به دین پرې دی ومن ينقلب على عاقبيه فلا يضر الله شيئا څوک چې د دین نه واپس شه الله ته ضرر نشي رسوله خو خپل ځان تبا کو بیاوی من کانا یعبد محمدن فینا محمدن قدمات اے خلق واره چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کولا هغه محمد صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړې هغه دې بندگی پریری هغه دې اسلام پریری هغه دې ایمان پریری ومن کان یعبد رب محمد فانه حی لا يموت چاچی د نبی علیہ السلام د رب بندگی کولا هغه همیشه ژوند لري پاغه باندې مرګ ناراضي الله همیشه ژوند لري پاغه باندې مرګ ناراضي عمر رضی الله تعالی عنہ کې ناستو او سره په دواړو لاس باندې اونیو چې کله سبا شو ټول صحابه په دې باندې متفقو صرف د عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره وا چې نبی له سلام ژوند دی بیا چې کله سبا شو نو عمر فاروق پاسې دو علامہ قرطبی لیکلی دی التاریخ الاسلامی کې احمد شاکر لیکلی دی دا هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاسې دو و یا ایها الناس قد قلت لكم مقاله بالامس اے خلکو ما پرون یو خبره کړې وا ما دا ویلو چې نبی علیہ السلام ژوند دی هغه وفات شوی نه دی هو ما کانت من کتاب الله زما خبره ګوره دا الله د کتاب سره برابر زما خبره د قران نه مخالف زمانه شوی دا زما د هغه فتوی نه رجوع ده د ټولو صحابه اتفاق را لې په دی باندې چې نبی علیہ السلام وفاتو پته لګي عالم په صحابه کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په قران باندې په قران باندې ډیر پوی دونکي کله چې د خلافت دور شو د عاجزې دین کې سراري حالات دو هغه بډایګانې د مدینه او حفشوي وی موږ د پاره بوز غړي بيزي سوک لوشي موږ له وته پیسو کخلی وی ابو بکر هو بس موږ دا خدمتونه کول ابو بکر صدیق اعلان کو تر سو پر جزه سنح مقام کې پاتې کېګما تر هغه پورې به تاسو هغه ډیوټي کوم کم چې د خلافت نه مخکې کولا په سواق پس د خلافت د امور د وجنه منتقل شو او هغه خدمت ته بیا پاتې شو چې کله وفات کیږي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دته ویلو د خپل تجارت کو ویته خو امیر المؤمنین د خلکو فیصله کوا د بیت المال نه بتا ته خرچه ملاویږي چې کله وفات تر قریب شو خپل بچي عبدالرحمن راوته بچیا عمر ز تر هغه پورې نه پرې خودم تر سو پورې چې ما د بیت المال نه پیسې نه وی خړلې مطلب دار زاغه مجبور کړم ما شپږ زره دینار یا شپږ زره درهم خړلې په ټول خلافت کې او بچیا ان بوستان فلان په مقام فلان فلان کې باغ په فلان کې مقام کې هغه بیت المال ته د هغه عوض کې حواله کې چې کم ما خوراک کړې دا لوټا دا شړای دا مصلا دا به خلیفہ وقت ته پیش کې او زما د طرف نه باغ ته سلام وکي چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ ته هغه اسباب پیشو نو عمر رضی الله تعالی پسترو کې اوخ کراله وی والله لقد سبق سبقا بعيدا واطعب من بعده اطعابا شديدا والله لقد سبق سبقا بعيدا واطعب من بعده اطعابا شديدا پالا مې قسم دې دومره مخ کې تللې دومره مخ کې تللې کراتلون کې یو خلیفہ یو امیر وقت ځان مړ کی زره زره کی خدای ابوبکر صدیق شان ته نشي رسیدلې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت دغه شان د قران عالم او د اخري وفات وخت واقع می تاسو ذکر کولا چې کله وفات کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لخر جیش اسامه مقرر کړو نبی علیہ السلام فرمایلی انفذو جیش اسامه انفذو جیش اسامه عمر فاروق را لې ابو بکر صدیق حالات د مدینه خراب دي ودا لخر به پاتې شي ما تاغوی دا درخواست پیش کړل زراغلم عمر فاروق ته دور غوسه شو تاریخ تر دې حد پورې لیکلی ابو بکر صدیق را پاسې دو عمر فاروق د ګری نه اونیو وی اجبارن فی الجاهلیت و خوارن فی الاسلام عمر جاهلیت کې خو خصخ وی اسلام کې نرم شوی وی والله لو جرت الكلاب بارجلت ازواج النبی صلی الله علیه وسلم پالا می قسمی کس پیراشی نبی علیہ السلام بی بیانې د مدینه په کوسو کې د خپل راکی دا برداشت کول شم خو هغه لخر چې نبی علیہ السلام فرمایلی او د مزنکدن په وخت کې انفذو جیش اسامه انفذو جیش اسامه هغه لخر بزی یو کس تر واپسې اجازت نشته او داغي دومره خیر برکتو چې په ټولو خرکو باندې روب برقرار پاتې شو ویره د اسلام روب اوسم دومره شتره چې بهر فوجونه لیږي پته لګي چې قوت پکې شتره دا د قران علم او د قران مطابق فیصله وي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مشن د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مشن د عثمان غنی خو آخري سلګي د قران په دې ټکی باندې د هغه د بدن وینا مبارک غورځيږي فسيكفيكهم الله ظالمان راغلي دي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه قران تناس ته تلاوت کوي او شاتنه پنه زبان وهو د قران د پاسه پریوتو او شهید شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د سحر په موز اولاد دی ظالم نزا اغا زهر الوده کړی را د ته پته نه دا او شاتنه والے دی علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ په موس کې اولاد دی یو ابن ملجم ظالم راغلی دی د یو زنانه د عشق د وجنه علی رضی الله تعالی عنہ قتل کړي شهید کړي ولا مه ولا فتك الا دون فتك ابن ملجمي سمرا سمرا خلقو مہرنا ورکړي دي لیکن د ابن ملجم مہر ته هیڅوک نشي رسیدي قطامنو می خزوا یو سړی په عاشق شو ابن ملجم ظالم لوی غدار منافق انسان اګه زنانه او تیز بستا مطالبه علی منم او تاسو سره بواده الکوم چې زما درې شرط دي ویو سدي وی درې زره درهم براکه درې سو هغه وی ټیک دا بل عبد وقینتن یو مرئے او بل وینزا وضرب علی بالحسام المسمى بی نو فلا مہر اغلا من علی و ان غلط مہرونه به ډیر خلق ورکی خود علی رضی الله تعالی ته سوک رسیدې شي پشان کې دغه ظالم د دغه یو زنانه د وجنا د غلط تعلقاتو د وجنا علی رضی الله تعالی عنہ شهید کو او د قران په مشن باندې دا غساوم لاړه دغه د قران مشنو د نرست جعفر صادق چې کوم یادېږي محمد ابن جعفر صادق ویل وسرشته دی یا نشته دی بعض علما په دی باندې مراد کوي چې د سره صادق ویل لا صحیح نه دی محمد ابن جعفر چې کومو هغه خپل بچی ته وصیت کوي و یا بنیا کن للقران تالیا وللاسلام فاشیا د قران په درسونو کې شاملېګا د قران په مشن کې ځان شریک کا نو دې قران بیانول چې د چا مشن دی کم تنظیم دی کم جماعت دی هغه سره شریک شکنه قل للقران تالیا وللاسلام فاشیا اے بچیا د اسلام خورون کې جوړ شه یو کس را لې دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وی د ابی ابن کعب رضی الله تعالی ډېر خسته خسته ملغلره امام زهبی ذکر کړی دی د دوه د جهاد سره دومره مینوا یو پیری نبی علیه الصلاۃ والسلام وې تبه سره ټول ګناهونه ختميږي دیو دا الله رسول چې کله داسې خبره ده زه اس اللهم انی اسالک الحما لا یمنعنی خروجا فی سبیلک اے الله ستانه زما دا سوال دی چې هر ورځ په ما باندې تبا مسلط کې چې زما ګناهونه معاف کیږي او الله دې سره یو سوال زما بولم دی الله داسې تبا په ما باندې راولې چې د جهاد د تللو نه مان منې کوي اللهم انی اسالک الحما لا تمنعنی خروجا فی سبیلک دغه صحابي چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی ترغله مال سعود راکا حکومت کی صحیح سره راکا هغه وچره چرېم تا ته حصہ نظر کوم ولې نه راکې وزم په متقدمین صحابو کې عمر فاروق وی اخاف ایدن سدینک ته د عالم قرآنی ته قرآن خوانې قرآن دانې مفسر قرآنی قران والا چې کله دی عہدو ته تلې دا لمن بدنام شوی دا پاغه باندې داغونه لګیدلې دي عمر فاروق قول ام علامہ زہبی پسیر عالم النبلا کې نقل کړی دی وای اخاف ان یدنس دینک ابی ابن کعب بعد دین یریګما چې ستاد دین به بدنام شي څوک چې د باچا خواته تللی هغه بد به بدنام نه لري پاتې شوی دیو جنا علما ذکر کې نعم الملوک علی ابواب العلماء وبئس العلماء علی ابواب السلاطین ډیر بدترین علما هغه چې بادشاہانو په دروازو ولاړوي او بهترین حکم هغه چې هغه د علما په دروازو کې ولاړوي نو دیو جنا تا توحد نشم در کولې دغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی ته سړی را لوي ما ته وصیت وکا هغه زما وصیت منی هغه بالکل به منم وی زما وصیت چې منی نو اتخذ کتاب الله امام او هدا دا الله کتاب ځان د پاره امام جوړ کا دا الله کتاب ځان د پاره لار خودن کې جوړ کا دا الله کتاب کې هدایت دی دا الله کتاب مقتدار امام دی بعض بدبخت قرآن کې هدایت نشته قران کې هدایت نشته لري قران چې دی په دې باندې موږ اولیدل څوک په کامل شو سچل پیو شو څوک چې دا خبره کوي قران کې هدایت نشته لري هغه د خپل ایمان په خپل عقیده نظر ثانیو کې د ایمان نه داسې پاک دی لکه غنگویش او ابو جهل چې ته پاکو چې څوک کوئی په قران کې هدایت نشته لري او قران چې د مقتدا نه دی او قران امام نه دی اتخذ کتاب الله امام و هدا دا الله کتاب ځان لرا امام جوړ کا دا الله کتاب ځان د پر هادي جوړ کا الله رب العزت فرمایي هدل للمتقین دا هدن خالص هدایت ده هادینم اونوي هدن حمل مبالغتن زید العدلن د قبیلین له بیام ظالمانو دې کې هدایت نشته دینو خدای خبر شه چې دوی د خلې په دې باندې څنګه خوځيږي کبرت کلمه ډېر غټي خبرې دي د خطرې خبرې دي د بعضو خلکو د خلې نه دا خبرې وزي بهرحال د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مشن د ابوبکر صدیق مشن د ټولو صحابه او تابعین مشن هغه د الله رب العزت کتابو په دې باندې خپل ژوندۍ وا او خپل آخري حالات هغه هغه په قران باندې آخري مراحل او خپل بدنونه په دې باندې قربان کړیو چې زمانه سو سال دین په باره کې تپوس کې زبر اشتیا ویم سلمہ بذالک حجاجا چې تاسو خو خوي هغه تپوس کوا حجاج ابن یوسف ظالم الوقت وتوي ما تقول فی حقی زما په باره کې تاسو آی د څنګه انسان يم هغه ته انک ازلم الناس انک عدو من عدو الله ته لوی ظالمه ته د الله دشمنه و ما تقول فی حقی عبد الملک سلیمان ابن عبد الملک عبد سليمان ابن عبد الملک د بادشاہ په باره کې رسته خیال لې نو دا عالم وتوي انه ظالم وانه عدو من اعداء الله وانك خطيئه من خطيئاته لوی ظالم دی لوی دشمن د الله دی او دشمن ذکر دی چې ستاغونه ظالم خلق ستاغونه ظالم مشرف خلق مقرر کړی دی وخا هغه عالم او تاړو داغه بدن هغه په لرګو باندې داسې چرې چرې او ټوکړي ټوکړي کو داغه د خلینو اوف نه دی وتلې د قران مشن هغه با جاری ساری ساتلې دغه د قران مشن چې کوم باندې نبی علیہ السلام ویني بایدلې وي صحابه ویني د ډیره پاسه توي شوی وي د علما ویني په دې باندې توي شوی وي الہ العالمین په دربار کې سوال لې چې زمونږم ترزن کدنه پوري ته حشر میدان پورې دغه مشن جاری او ساری او ساتي او الله رب العزت زمونږ اخر خاتمه هم د قران په مشن باندې وکي الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو د الله نه ویریږئ حق تقاتی څنګه چې مناسب یره ده د الله د شان سره ولا تموتن الا وانتم مسلمون او مرګ دې را نشي پتا سبانه مگر پدا سه حال کې چې تاسو گردن نه هادي واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اے بندگانو منګول او لګوي د الله په دین باندې د الله په کتاب باندې کوندو ولا تفرقوا تسنس کیږي مو د الله نعمتونه یاد کې دشمنان وای الله هم دشمنی په دوستۍ بدل کړلا الله دې زموږ د قوم هغه دشمنه په دوستۍ بدلې کی د اصل بیان اخو زمونږه او تاسو د مشر شیخ المشایخ امیر جماعت اشاعت توحید و سنت د دې قافلې راهي علامہ محمد طاهر محمد طیب طاهری زید مجده دا غوی بیانو لیکن دا غوی سعودر د وجنا او تا سیمرجنسی پرون راسته پیښه شوې ده پرونم درې پروګرامونو مانیرې کې کالو خان کې ټوپای کې درې واړه هغه معطل شو پاتې شو او تاسو را پروګرام اهم ترين پروګرامو مکمل سای کوشش شیخ صاحب کو خواغوي ته مکمل او نشوا نو بهر حال دا ټوټه پوټه خبره زمنګ نه چکم زیته کمې کیږي په بیان کې دا الله د کتاب خبره د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هو کاملې دي او زمنګ نه په ویلو کې څه کمې زیاتې کیږي الله رب العزت دغه معاف کړي او یو اخلاص سره دعا وکړي چې دا مشن چا شروع کړي او څوک شریک شي یا څوک اوس راغلی یا اوري او دین علاوه څومره مسلمانان دي الله د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله ټول متفق متحد کړي څومره چې کم دي کې مجاهدینو باندې سخت دي یا سہالات داسې شروع دي الله دې که هر تنظیم والا دي هر ډلې سره تعلق دی چې په صحیح اخلاص باندې کار کوي الله دې داغه مجاهدینو ملګری شي الله دې ناصر او مددگار شي او څوک چې د قران په درس باندې د قران په مشن باندې راجم شوی دی الٰه العالمین دې دوی جولای د خیر نه ډکی کی سمره اوریدون کی رونه دی میان دی خوین دی دی الله رب العزت دی ټولو ته اجر جزیل نصیب کی شریح حاجتونه دی الله د ټولو پوره کی اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبدالوکیل صاحب دا بیان چې په میا ډیرای کې د قران کریم د درس د اختتام په سلسله کې په 9/7/2007 کې شوې ده د دې موضوع د مشن انبیا د دې د ملاویدو په تیاسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاسقل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر زمان حیات عزت مندو مشرانو کشرانو علماء کرام طلباء عظام یو بچی لا دا مناسب نوي چې د خپل پلار په موجودګۍ کې هغه خبرې وکړي هغه یو قسم لا د هغه عزت په ځای کینی په کم ځای باندې چې پلار کینی لیکن کله یو داسې خبره وي چې هغه د مشر ذهن ته تکلیف رسون کی وي لګه اوګدوي نو د هغه د اسانتیا د پاره کله کشر د مشر په ځای باندې کیدی د بیا دبی نه د معافی غوښتلو سره سره د طالبانو نمبرې او رولکی دا مدرسه تاسو خپل مدرسه او د اصل مرکز سره په یو اسم باندې موسوم دار القرآن لشاعت التوحید و سنہ په دې کې د طالبانو سمامولي خدمت کیږي نا تجربه کار استادان کم عمر مشران دا غوی بسب وهوی سز دکړه بئی خو صرف او صرف صرف محض د الله رب العزت په فضل او کرم باندې او د استادانو په دعاګانو باندې دا سلسله روانه ده الہ العالمین په دربار کې سوال دی چې زمونږ د مشرانو په عمرونو کې خیر او برکت واچي او دا شان دا غوي په دعاګانو دی الله رب العزت دا سلسله جاری او ساری ساتي زما شيوخ او استادانو بیانونه وکړل آخر کې زما په در شفقت امیر جماعت اشاعت توحید و سنت ان شاء الله تعالی ختم قران هغه سره مفصل بیان هغه د پاره د سوره کافرون نمون سورتونه پرخي دي هغه به ختم قران کوي دا غوی د ختم قران د شروع کولو نمخ کې یو د طالبانو نمبر بیانېږي نتیجه بیانېږي انعامات تقسیمېږي د ټولو نه اول خبره دا ده چې کم طلبه زنمون واخلم هغه د گیټ نه دنه چار دیواري تراشي مدرسې حدود تراشي سټیج فا تریز دی شي په هغه نمونو کې یو عابد زمان د باجا دویم عبدالرحیم د باجوړ والا دریم امداد الحق سلورم طاهر زمان غلام نبی ضیاء الله نیاز محمد سلطان سید شاہ خالد عبدالرحمن د باجا والا ابراهیم د کوټی والا حامد علی غازی الرحمن احمد رحمت الله شیر الله مولانا صاحب شفیع الله عبد الرحمن د دیول غړی عبید الرحمن سخی بصر دا ملګری دا د دل د کې حاضر شي دینا علاوه چکم دا ملګری دیتا ان شاء الله تعالی زما د استاد محترم په لاس باندې انعامات ملاويږي په اول نمبر کې سلور کسان راغلي دي انعامات چې چاته ملاو شي دا دا غوي د پاره یو حوصله افزایی وي او غوي د پاره د نور مهنت او کوشش کولو سبب ګرځي چې کم کسان د انعام نه محروم شو هغه د پاره دا سبق دی چې څنګه دی طالب العلم خپل مور پلار پر خيو کله گاون پر خيو کله علاقه پر خيوا دا سمام پر خيوا سو جلا چې دی اول رااله دویم رااله دریم رااله او زما دغه حالت دی چې ما اړو نمبر نه دی اغستی د هر انسان د سوچو کې فکر دیو کې خپل وخت د قیمتي کې طالبانو کې عابد زمان د باجا په قاضي کې 105 نمبرې په حمد الله کې 100 نمبرې شرقایت کې 102 الفیه کې 105 ټول پنځه کتابونه مجموعه نمبر د 512 دی او فیصد 102 د فیصد راغله په ټولو طالبانو کې اول نمبر دریم امداد الحق د دو کتابونه آثار او سنن د کې 100 نمبرې شرط تهذیب کې 100 نمبرې الفیه کې 105 نمبرې سلور کتابونه 410 د دو نمبرې دي فیصد د دویم 102 راځي د سلورم طاهر زمان دویم نمبر غلام نبی قاضی مبارک کی 98 نمبر ہے حمداللہ کی 100 نمبر ہے مسلم الثبوت کی 100 نمبر ہے سلور کتابونه سلور کتابونه دی ټول نمبر 398 او فیصد د دوی راضی 99 بل طالب ضیاء الله سلطان سید شرطازیب کې سو اثار و سنن کې سو مراح الارواح کې 95 اصول شاشی کې سو پنځه کتابونه 485 نمبر 97 فیصد او دریم نمبر شاه خالد مولوی صاحب د فارغ دی بیا دلته کې کتابونو په شوق باندې راغلی مولانا شاه خالد صاحب ابراهیم د کوټه اصول شاشی کې 98 مراح الارواح کې 100 نمبر دی د د کل نمبر 388 96 فیصد دیم سلورم نمبر راغلی دی حامد علی غازی الرحمن احمد دا درې طالبان دي دا پنځم نمبر راغلي دي مولانا شیر الله صاحب دویم فارغ التحصیل دی بیا د کتابونو په شوق کې قاضی مبارک کې 95 حمدالله کې 75 مسلم کې 90 الفیه کې 100 شر القای کې 99 ټول شپږ کتابونه 559 نمبر دي 93% دی شپږم نمبر په ټوله مدرسه کې راغلي شفیع الله بهان می فیصد دې دیم په هم نمبر کې راغلي دي فیصل محمد د کوټي مختصر القدری کې 95 می ارشاد الصرف کې 100 نحومیر کې 95 می تیسیر المنطق کې 100 قرات راشده کې 100 زاد طالبین کې 95 می ټول نمبر د دو 836 دی 92 فیصد جوړیږي پنو کتابونو کې 836 92 فیصد روم نمبر دیم راغله احسان الله ابن شیخی و مرشدی مولانا محمد یار باچا د باچا سے شیخ الحدیث سے فرزند ارجمن دے احسان الله ابن شیخ الحدیث محمد یار باچا سے د پنځپیر شیخ الحدیث سے دا غوی بچی دی احسان الله کافیه کې 90 اصول اکبری کې 100 نور الانوار کې 95 سلور کتابونه 370 نمبر دی 92 فیصد دی دا طالبانو چې دوی اول زین تر هم نمبر پورې منګه انعامات د شیخ سے پلاس باندې ورکل نور طالبان ته خپل نتیجه لګیدلی وی خپل نمبر کتیش د دین علاوه د مدرسې چې کم کوایفو او سمرا خرچوا سمرا پیسې چار را لګلې وي مدرسې تر اغلې وي سمرا لګېدلې زما اراده و چې تاسو ته روپۍ پر روپۍ اغم بیان کم خو لیکن شیخ صاحب او ګرمي دا او تکلیف وی نو چا چې څه قسمه پزله کې څه خبره تیریږي دا پراته بوي قاری صاحب سره ناظم صاحب سره تاسو یو یو روپۍ په دې کې لیکلې را صرف خلاصه د هغه دارا چې دې کې ټوله خرچه چې شوی دا 5 لک 5059 روپۍ خرچه شوی دا راغلی دی په دې کال کې بلکې د یو نیم کال حساب تقریبا مونږ کړی دی دې کې راغلی دی 5000 5 لک 3920 روپۍ راغلي دي سلګه غولې معمولی قرضه په مدرسې باندې شته دي او نور د استادانو تنخواه او هغه حالات هغه الله ته معلوم دي خیر باطینی معلومات بیا تاسو کوي استاد د روپۍ روپۍ په دنیا او په آخرت باندې دا اداره ان شاء الله ذمہ دار ده او چا چې څه قسم شک شبهات وي هغه حل کول شي تپوس کول شي ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبدالوکیل صاحب دا دویم نمبر بیان چې په مدرسه دارالقرآن مینا چوک کوټه کې په 4 7 2007 کې شوې ده د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعه د توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابي پرپرایټر